اول احساس صورت بیان شوی وه دې کې درې بابونه او هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وې د هر یو باب ابتدا کېده په دعوت توحید سره او په هر یو باب کې تفصیل کوو دویمه حصه له آیت چوسو کې شروع شوی وه په دې کې اثبات رسالت او پر رسالت کې کوم پنځلس اعتراضات شوي خیانت نهم پلیتی تحریف لسم پلیتی الافتراء علی العباد الله الصالحین د الله په نیکو بندگانو باندې دروغ جوړول چې موږ د بابا په نوم نظرونیا نو یا د پیغمبر نو دا دی دی موږ کوي نو لسم پلیتی ذکر کوله آیت باندې کې اتولی ان اتباع رسول مخ اړول د پیغمبر علی السلام د تابعدارای نه مخړول د پیغمبر علی السلام د تابعدارۍ نه چې د دې ټول انبیاونه او د دې امتونو نه الله رب العزت دا وعده کړې و تاسو په ژوند اخیری پیغمبر راو نو تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ تاسو تصدیق وکوي او ولذن سرنا تاسو امداد وکوي مشن په چلوي انبیاء په ژوند خو اخیری پیغمبر رانه خو د حضرت موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام چې کوم امتیان وو د هغوی په ژوند اصلي پیغمبر راغی نو په کار دا دی چې د یهود او نصارا د اصلي پیغمبر باندې ایمان راوړی وي د مشري چلولې وي او د سره صورت کړې وي په ځای د دې دوی د نبی علیه السلام باندې نه ایمان راوړو ایمان یې پیرانو دا وایي نصرت منفو دا غي مشري مونږ چلو په دې قباضت باندې بحث شروع د اعتقادي نه د دین الله وعده غوښتي و د هغه وعده پوره نه کړه په یو دایت ریاسي کې زجر ورکولو چې اخیری پیغمبر کوم دین راو قرآن او سنت دین خدا په انکار کوي اپ غیر دین الله یو کل دین غواړي نو آیت پچاسی کې بیا فرمایل الله رب العزت چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل دا تاسو نه قبلي دي نه ولا يقبل منه دا بچرم د دنه قبول نشي ځکه چې الله وایي ان الدين عند الله الاسلام دې باندې دلک نور وضاحت کوم رومي درس زمانه لک پاتې شوی او هو په الاخره من القاتل بس داسې وخت دی د اوبو یو تالاب چې ان یې ترو په نجوم سما هغې لوبې داسې ډېر او داسې پرکنده دي لکه د اسمان ستوري نو څنګه چې د اسمان دا ستوري بې شماره دي او ځلېږي پرتېږي د لرې نه نو تاسو به ته غوځې پسه هغه چې کوم جامونه دي ګلاسونه دي هغه به ځلېږي او پرتېږي دارنګه مشهور عالم جنید ابن محمد بغدادي هغه وایي الطرق كلها مذکوره في الخلق والكون لاري الله طرف ته پاتې شوي دي صرف پدینا چې بس الله ته ځان راځي نو پیغمبر ته تابعدار شي د پېغمبر په تابعدارۍ کې انسان الله ته ځان رسولی شي نو نور الله ته د فتحو لار نشته دی الله ته په ځان پوښتې نو د هغې یو لار ده چې ته به د پیغمبر علیه السلام سره راځې دارنګه ابو عثمان نشاپوري دا دې محدث دی وتی هغه وایي من امر علی نفسه علی فعله وقوله دا خوراک نه کول چې سنت طریقه ده دا طریقه به ختم شي دا خوراک کول دا طریقه به راځي شي د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي علیکم سنتي لازم دي پتا څه باندې لازم دي پتا څه باندې چې سنتي چې تاسو ما سنت طریقې ونیسئ سنت خلفای راشدین المهدیین سنت له هغه صحابه کله کونی شي چې هغه راشدین دي خلیفہ راشد هغه خلفاء ته وایي کوم چې بیا د نبی علیہ السلام نه بعد خلافت هم کړی او مهدیین او بیا پیدا شي تاسو ټول صحابه کرات راشدین مهدیین چې څونه صحابه دي تاسو په دغه سنت وکړئ کیف یهد الله څرنګه توفیق ورکړي الله قوم یو قوم ته کفرو چې انکار وکړ د ایمان یې پس درولو د ایمان د دینه شهیدو او دوی ګواهي کوله چې یقینا نبی علیه السلام رښتینی پیغمبر دی وجاءهم بالبينات وراغت دلائل واضحه والله والله چې دی لا يهدي القوم الظالمين توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته ظالم انسان الله په خپل کتاب کې قرآن او کوکو باجي نو څه شرایط او دلته کې د امین او توبید په شرایط ذکر کوي ځکه چې په دې صورت کې بیان د نصارو کې زیات د نصارو کې زیات خلک امیان او صورت بقره کې بیان د یهود او یهود زیات تر علما نو هلته کې په صورت بقره کې د یهود د ربی لپاره دې شرایط ذکر کیږي د مولا د توبې نه دې حالت شروع شو سختي په ده راغله نو اوس دې توبه وباسي چې ما معاف کړئ ګوره یاد ساتئ دا توبې او دا واقعیا مې نه شول والله تو دا کسان هم مسوال ټول دې دې عمران او زموږ د خلک چې په خپل خپل کې جنت ته ورسېږي څنګه یې په توبه او بشریت ټول کور دې په خانه او ټول یو بخښه